دا خو سخته ورځ ده راغی د اسلام په قوم دایو ځایونه نه غلا ولا کوي چې ګرندي روان ته دي چې څوک غلې ومن قبل مخکې دراتونه دي به عمل د باندې کو اے زما قومه دا زما لونه دي كن اثر لهم او دا لونه خو درې دي یا سودي دا څنګه به د اوس روادو یو ترجمه دا چې مشران تک سودي او سره نه کاو کوي او بام پکې ویلای شم دا ستاسو لونه دي او پیغمبر د خپل قوم د پر پلان دي دا ستاسو زما لونه دي دا ستاسو خل زما لونه دي ودلته پکې تزوجوهن وکنتوهن من قبل او دو نور کول او د کافر د نکانو مخکې دا جایز ده ځکه پیغمبر خدا عاص ابو العاص خپل نور کړي او تبر نور کړي څوک دوه مشران له ورکړي څوک وایي نه دا ټول جنکه دا ټول خدي دا لاغي ټولونه دي دا پکې موږ راشي مراد بناتي نساء امتي هن اطر لكم دا ستاسو د پاره پاک دي یعنی د ګندګو دا مطلب چې بل طرف پکې هم پاک دي نه دا دي ستاسو د ګندګو دی لو ان من بكم قوتن که زما طاقت وی تاسو مقابله کې او یا می آوی زین ولی ټکانه می ولی الی رکن شری یو مضبوط خاندان تا نما بد کر کړی جزاء محمود وسن لولا لو ان لي كطاقت في من جابا تاسو مقابله کوي دا پکې یو خبره شوه چې یوسف السلام پرشتي نه پیژني دا پکې بل او دا دې بل خبره چې تغي مقابله کې معجزې لري کرامات لري هر څه لري خو بیا هم اختیاري شي هونه چې کله به غواړي جوړ شي رکن په عربی کې څه ویل شي رکن د غره حصے ته وایي مراد نه طاقت وعلى رسال به القوة شبهه بركن الجبل في شدته دغري وطرق او د دې حدیث وای بخاری مسلم چې الله دې پروه رسول اسلام دې رحم وکړي لقد كان يأذي دار شديد دې قرار دې وو کې شديد خو الله هو دا نه هو کنه کړی دې باندې خلق وای چې حضرت یوه د اسلام باندې نبی سم یو قسم دغه وکړو چې دا خبره مناسب نه و او چې به استی النجا النجا او د دې اسلام په کور کې جلدګران دي سو کوئی دروازه باندې کاری دروازه ما تکا فاسری بی اهلکا روان کا د شپې خپل کورنۍ دې کټ ان الليل په یو حصہ د شپې ولا يلتفت منكم احد ندی ګور پتا شو یو تل الا امراتک مگر بیبستا بی لکه دا مونږه د هغه اصل دی اهلک الا ورثت شي نسب بشي روان خپل اهل مگر بيدینو یا لدی ګوري پتا څه یو تن مگر بيدین نو نو دلته په استثناء دا څنګه کېدای شي چې کلام منفي دی که کلام مثبت دی چې منفي شي په دې کې اتو کوم ټیک دی مراد او چې هغه مثبت شي بیا په الا مراد شي روان خپل اهل بدل دي یا نه دی ګوري پتا ته یو څن مگر دی به ګوري او دا جن قول په انتقام تکلف پکې کم مګر انه مصیبه شان لا رسیږي وهغه دې خلق رسیږي انه المصیبه وقد عذاب الكبار اي اعتبان دين لي هر جلال خبر د عذاب موږ وګرځول موږ الله فرمایي او چتر دکلو لان اول نو په دې باندې کانی د خټو نه جوړ شي په دې وخت کې روح المانی یو بحث کوي د صوفیان په تاسو بحث کوي چې تصوف هم دی چې کله کله د نیکانو صالحان نه فراست فناش فراست یو حدیث ته اتقو فراست المؤمن د مسلمان د پوه نه ځان ساتي فانه ينظر بنور الله دې اشیاء ته ګوري الله پر نه ګوري نو دا پکې هم څه چې کله کله فراست داسې راځي دا دې ته له شو او فيها يقتصي دليل على انه قد يصد بعض الفراسه الكامل لحكم يريده الله صحيح قوته لي ما لش السقسي نستلي دي چې ابو حنیفه رحم الله جمعات کې ناس دی وي ځل مثال سم کې نو سره راغلی خسته غوندي جامع او زمبلا غوندي په شاګردانو باندې hebat راغی نو ورته کېنه کېنه بارا کېنه نو ساتي تیر شو ابو حنیفه تفصیل کوي د سار کې د کوم نه دی د سبا د خاتونا د نور د خاتو کو ا صاحب وي سیب کدا نور په شپه په من کې راو کې بیا وسکو هغه مخ کې نه پیژني چې دا پويږي دا نو کې څه بل قسم مستل چې امام شافعي امام محمد ولا یو سره راغلی چې وی دا نور دی بل وی دوی تاکي چې وشي کوخه داسې مستاقي یعنی دا د چال چلن نه ته پیدا بل واقع بیان دی با امام شافعی شاګر شافعی سی به په کوفه کې وسره او دا څه ګرځي شافعی سی به د دې سره نه غلام تخت درې او دا نه تور دی یو تر ګرځي د کوم ځای معلوماتو کو د اجراج سپین سره نه ګوري توګو او چې تور ګوري مخته ګوري او مخ یو طرف ته ګوري بیا زما لونه دي یا خدای چې په نکاح درکو دي خلک وایي چې دی وختي خو دی ورکول نه او په وخت کې کافر مسلمان نکاح کېدې شو لکه څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لور ابو ذات باندې واده مسلمان نو حضرت زینب یا ابو لهب ته ذل نو کړی زړه په ځان وتا بیا یې تراکړي دا یو مسله شو او بعد وی راستاسو لونه دا زما سدي دا ستاسو خو زما لونه هؤلاء بنات من ناتلو فاتقوا الله لا تظلموا نو دا هم پکې یو مسله شو بیا موږ دایو ته السلام به نشو نه غم خنو نو چا پکې دا خنه معنا څو کړ تاسو ته یې بد خیلا و لیکن دا خبره موږ وکړه چې پیغمبران علیهم السلام د بیان ټولې پاکي الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين اعتراض وکړه چې زنا خو نسبتا کم جرم دی او کفر او شرک کوم غټ ظلم نه او مریو دا نه ول نو مې هغه خلکو ته دی قبیح کاری نه کفر فرق تخ کاری دا ورته بخکاری په ټول ځانو کې ځکه دین په کول پکاري چې دا دعوت ته نقصان رسي دا یو څو نقطې په کې تیر شي وارسلنا الى مدین مدین نه مراد یا اهل مدین کړي نو مدین نه نو اهل مدین او یا د مدین نه مراد ابو القبیله ده او چې پلان قبیله شو ټول قبیله پکې نه شو دا هم پکې دا نو شو دا ول د سړی نو بیا د ټول قبیله ته هم وي بل غلبه اخرو ته وي معنی یو تک او شعيب او دغه خلق خطيب الانبياء عليهم السلام ډېر مقارب قال يا قوم عبد الله مالك من غيره اے زما قومه بندگی د الله او تاسو په نشي معبود ده او دلته مخکې نیو مالک میلاحون دا نن په زیاتې شو او غیرو په اعتبار د محل باندې دا صفات سود اله لا ورکول او چې په دغه وخت کې مولانا مونږ په خپل حواله ونور کوي بخاری نور ورکړي د مسلم ور کوي خپل ورکړي نو زه ته بوتو بیا راکړي نه دا خبر لا ول خو ستې څوک دی چې دې دا څوک دی دا نو اعتراض اس خبر نه دیم دې دې غرون د تیل کشي خلاف زه ورته د خپل طرف اضافه کوم معاذ بن جبل چې دغه یمن ته انك تاتي قوما اهل كتاب فضم الى شهادت وته نه چې لا وښنه مانځه مسلې بکې روجي بکې ځان کې بکې نه قدهم الى شهادت الله اله توحید معاذ بن جبل یې ورته سنه صلی سور دی معاذ لبیک معاذ لبیک معاذ لبیک دا الله حق بندګان سره دا الله بندګي شریک ولا پیدا بیا ورځ د حد کې عذاب نه ما او دې کې مبالغه ده اسناد مجاز دی یو موضوع دی مفید دا یو صفت دی حلق صفت د شارع عذاب دی مبالغه تر موږ اسناد ده یا د معنا ده چاته کو بل چاته کو دا وجه د سلام ملابطت نه پدې کې مبالغه ده او چې ورځ کې حاضر وکړي نو یوال په دې باندې کوي دا ورځ په ټول ګرام کې کوي او چې آزاد حالت کې نه مر پدې کې وي په بل باندې هغه ورځ کې حاضر وکړي دې مبالغه شو ويا قوم او په نشان موږ دا یو بل مطلب ده چې ورته وینا وشوه چې دا کار مکوه نو د دې مطلب دا شو چې او په نشان امر دی چې موږ له شو نه دې ځنه یا لازم دا یا متضمن دا یا ترجمه دا هر څه وي او ال تیویل او بیا دوباره وي څه مطلب شو کمه مکوي او پورا واره کوي او ورګره میزان بالقسط انصاف پاده زیاته کې ته د خپل طرف نه دا خوشې دی خدلته وتا اصل کې مخکې عالم کم وو ولا تقصد ما تشاو مکه په خلق من شل لري نو عام تعمیم بعد تخصیص په تور کې کمه مکوې په وزن کې د چا په جهه او تعدیل کې د چا په صفات کې زیاته او کمه مکوې لا ټول په کې نه کړ او موږ دې په ځمکه پتا کوو ولا تاسو زیاته مکوې په ځمکه پتا کوو بقیت الله هغه شی چې الله پاک په بقیت باندې شی دنده یعنی هغه شی چې الله د دې وزن د ټول نفس پاک حرام هغه تاسو لپاره خبره ده نقصان نه تاسو ایمان لرئ او تاسو نگهبان نه ایمان وما انا يكون بحفيظ يتعرض بضين وساقط قال وغير يا شعيب الصلاة تأمرك اوس خان دی ګوري څوک دا چې عبد الله بن عباس چې هغه هم دا ویلي چې څنګه موږ ان صلات نه هاي پاشا بن مغل موږ خلک باندې نه خبر دا ویلي زکه ته او یا دا چې خان دی د منزور کوي دانو دا ته وینا کوي چې کوی دوم هغه چې عبادت کو ادا وزمږه چې او عبد الله دا دا دا څنګه دا څنګه یو خدا او ان نفعل ادا تک ما یعبدو ان نترک ما یعبدو او ان نترک ان نفعل چې په خپل مال کې سکار کو دا د مفرد دا تکړه د خپل مول وي چې په مال کې سکار کو دا د خپل ځمکه تلفته او تفکر له لور مته دی واسه وشوي د مال د پاره کې تاسو لګی کنه څنګه کټلې ده کم دې خرج کړې ده دا تاسو نه کوي دا هغه چې په اسلام کې د مال تاسو نه کوي او ان نفعل بهم مال یوازې ګوره د مال نه سره دي کوي موږ د مالکم ان شاء انك لانت الحليم تخوري بردبار متحمل او دې باندې غلا روان رشي دا موږ کې سره دا پوری گپ لگئی خندا چورتا ہوئی کنا دا حلیم پا دے باندے بل لبر دے دا خو دیر دا کار اگنائی پا الحلیم پا طور استعاری باندے خندا دیر دسی نوی چیزا حلیم و رشیدی مکانی مکسن اید ما فهما خبر را کر کذا پا کار دری باندی یم دا خبر پر او مال راکی دا خبر پر حسن خوف را کر هغه دویم جواب څه شو حق د الله تاسو نه باندې ما چې زه په خپل نه کوم زه په خپل کوم تاسو دا ځان سره او بیا تاسو ته مخې ذکر وکړي ويا قومي زما قوم لا يجبنكم په ګناه کې واقع نه کی تاسو لا يكسبنكم په جرم کې واقع نه کی شقاقي مخالفت زما مخالفت کوي نو په ګناه وشي یرا دا زما تربور دی دا زما دشمن دی دی دا کار کوي زه ولا بل کار کوم شقاق د شق نه شق طرف ته وي یو طرف یو طرف دی بل په طرف نو په ګناه کې د واقع نکري مخالفت زما او پولیسان ايصيبكم بايصيبكم چې تاسو ته ورسیږي بیشک رب زما رحیم مهربان دی نو رحم کوي چې د مغفرت کوي ودود ډیر من لرونکي دی کثیر ودی والمحبت او د الله ولا محبت معنا لطف کوي احسان کوي قال يا شعيب ويا شعيب ما نبغو نبغو كثير ما تقول دا د یو بل قبیله یادات شو تذکیر بأیام الله لقد ارسلنا موسی بآیاتنا قسم دې موږ له موسی عليه السلام سره خپل نه خود قدرت معجزات بآیاتنا معجزه چاري بار بار دکوا هغه نه معجزې دي لاس ته امسا دا سپین لاک کارکی امسان خامار جوڑی گی توفان رازی ملخان رازی سوگئی رازی شندخان رازی وین رازی میوی کمی گی انفس کمی مجبل موسیٰ کمی بی آیتنا مطلب بسن تیوست تکل موضوع کرا و سلطان مبین او دلیل کارا سو کوئی ریز کارا مراد سرے هم دق موجودی یو نمیرا دے بل نمیرا یو نوی آیاتنا شو بل نوی سلطان غلبا ان په دې سره تسلط راځي چاته موږ له فرعون ته ملایي او جرګې د دتا مشران د قوم لیکل ټول ته خدا مدو اول دي حتی هو امر فرعون دي خلکو خبر ومنه د فرعون او دې کافر شي موسی دې کافر شو نو دا دې خبرونه ده او دا امر نه ملا هم سو وما امر فرعون الله فرمای نه دې حکم فرعون دې رشي لار مندون کې لار بودون کې لار مندون یا خو دې رشي باندې راشي اضافت رشي امر تا اضافت څخه د اضافت نسبت مجاز حکم د فرعون لار مندون کې نه ده او دلته منګه برخه د وګوتا برخه د اور ته ویلې سره چې تګې شي وو لاسي بسکی دغه ته ور حصہ ورو نو سنا کار دې ور هغه حصہ ورو المورود چې هغه ته حاضر شوی دا ور ان مولود لتسکین عطش او تبدیل اکبار او په اور کې کټای کې لري شي دا ډېر کار شوی او هو سوکو وو مثلا ورد الله هو ورد الله او دا ویل چې مبالغه تن دغه ورد نه دی ورپسې شو پرې فرعونانو پسې پرې دنیا کې خیری حيث يلعنهم من بعض المؤمنين خدای په دغه کله غلط کی چې غلط کار کوي یو سره ته خپل غلط کار کوي خو بیا غیره کې چې خدای په دغه کله غلط او تباہ کی چې غلط کار کوي او قیامت په ورمان هم التبتول دنیا او خیره کوي به سبب تو سنا کار ته مدد المرکوچ ورکړي شي دې په تعبیت هم وي مدد هم وي وه ذالک هغه چې تیر شو من انباء القرى قصې د کلو خلاق شو قرا په کلام ده منها قائم سپر کلو کې ولاړ دي ومنها حقي سپک لو لو لو خبره نه کړه غنم ځا کټه دا کلی به مونږ مشاوی کو د فصل اولا او فصل به څه ولایي او سبا کټي وقت شبه ما بخنها بذر القائم على ساقه وما عطا وبطل بالحقي چې کوم موجود دی فصل لري او چې کوم کټي فصل دا څه دلو شي دی نو منها بعض بلیکل کې قائم دي ومنها حفيظ او بعض لو شيري هلاک شي انتو په سو کوئی ظلم نه کوي راځي کسان کې استدلال ته ځنه دا راځه نه استدلال استدلال کوي یو لفظ دی دوی ترجمه دوار حقیقی دی دوار مجازی دی یو حق ته بل مجازی نو د کلی یو اباری دې تم کړي وي او د کلی مراد باشندګان د کلی انت یو ترجمه ولا لكن زيادة كفر المسلمين فما أغنى بعضهم بس لكن الذين فإلا ونفجها آلهتهم آلهة الذي التي تتجد الله أغا جدي بلل سواد الله يدعونا كدعو أو يدعونا فمانا أستي بیا وای زور حالت تازه کول دا بار بار وایي چې خبره گذشته یې متعلق مضارع کول څه مطلب دی تازه کول یې استقامت کی کار کو من شیء سبب وایي لما جاء ربک هر کله چې راغله حکم اوس د الها هم تان دي هغه هیڅ کول شي هم باندې دیو ته قرار دی دیو ته یا په هو یو ضرور دی نو داري معاملې سره تاسو او ما زادو زیات لري الها د دین هم دی ورته تطبیق سوا د حلاکت نه غیر تخصیص تطبیق معنا تب خطره تب کدا ابي الهبي او طبيب تب تب ده خسرته او ځای ته غوړ په قیامت یوم یو ورځ دا مجموع الناس هغه ته به خلق جوړي دا اخرت ذکر څه وشو لمن خاف دین ځار کې اخرت یو ورځ ته خلق جوړي او ځان کې تک ورځ دا یوم وشو دا یو ورځ چې هغه ته به حاضر کېږي دا ورځ حاضر کړي شي له دې ځمنه هغه ته به حاضر قدر کی بلی کی حاضر کی رسی نو کی غیر کا او مجازن مفعول بی تا مفعول بی دا ورزا دا بحاضر کی رسی نیتا بخلق حاضری دی وما يؤخرون نور ثم دغورت الا لاجل ما دون مگر دیو نیټه لپاره چې د شمیر زمان دا ډیر لري نه قیامت روان دی دنیا وټول مر نه په آخرت دی په دغه پر دنیا نه یوم یاتی هغه ورځ دا دغه ورځ دې پوښتنه چې را بشي لا تکلم رسول خبر به نفس نشي کوي الا لله مگر په اذن الله سو چې الله اجازه نه کړي لا تکلمون الا من ذو الرحمن اعتراض کوا چې کول نشي یوم یاتی تابع کل نفس تجال نفسها نفس راشي بحث بکې خپل ځان اذن ته بحث نشي کوله نه یتیمون دي کنه یو بحث یو وخت ونشي کوله بل وخت یې بکول شي دام جواب دی امکه خو نفسون دی او نفسون خو مؤنث سبعی دی نو من ها پکارو او یو پکارو تا په جمع څنګه کړه هر وخت دا دره نفسون نه کیرو دلانه په سوال شو څه شو تعبیر ډیر او دا ډیر نفوس په تعبیر د اشخاص باندې مذکر شو نو په منهم بعض په نفوسو کې شقیم بدبختان دي ومنهم سعید نیک بخت ته وي چې الله ته مدد کوي خیر دی بدبخت ته ویل شي چې الله ته مدد نه کوي نو دې خیر دی فمن شکو هغه څنګه چې بدبخشي د دې په اړه الله پیغام کې بدبختی ده ففي النار قراره بدیش پروتي لو فيها یو په غوړیو کې زفیر نو لري وته موږ یې او شهيق چغه دی وایه هم لغت نه کوي او بس جاء الزفير اول سر چې خر چغه وځي نه ته سوې زفير او شهيق اخر ته شي او خالي بها طول عمر به پرې ورکی ما دام السماوات سبو چې اسمن او زمکي د خلود معنا همیشه والي شي نو چې همیشه والي شي نو دی په ور کې دي دا جهنم اوس کم دي ته حال مقدره هغه حال ته چې پر شي دي همیشه وایي یو جواب دا خو دې ما دا امر السماوات والارض سوق اسمان او مکه الا ما شاء ربك مگر چې سمت رب ستا مشت نشي اوس په دې کې بیا اعتراضات دي دل تنبي رسوم اسمان او زمکه خو فقط نیږي السماء انشقت واذا الارض انفطرت زمکه بوراکیږي یا ته اسمان به همیشه نو دا اعتراض راځي نو اجوی مختلف دي یو دا د عربو د مزاج مطابق خبرې کوي عرب خبرې کوي ودا شی به هم سي څو ورته اسمان او مکه لا کار وي دا د عربو دا دوام د دینه په هم شی په اعتبار ته چا دا او د عربو ای بارش شو د تعبیر دا د قتال ابي حاج قول عربي لا افعل قضا ما لا حقوقه دویم جواب دا دی چې اسمان او زمکه به همیشه وي دا به نه وي نه هغه به وي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اتم سلوی ختم آیات سور ابراهیم کی رازی نفائی کی اسمان او زمکه بدل شي نو دا اسمان بنای اسمان نو زمکه خوبوي کنه دا مې دویم جواب شو خبره کوشي نو دا پرې دي یا د عربو خبره الا ما شاء ربك پرې کې بیان کوی کوم الته لا قال واسو او دته بیا راځي مگر کدا الله یې راځي نو جهنم نه جهنم راځي نه څنګه بشي نو لاول کده ما کې نه من دې یو باندې بحث دی پټول اوقات کې په جهنم کې وی مگر په وخت د مشکل طرف تاکي باندې دا هم شي شا دا ویلي چې دا د اگر چې الله نه وباسي خدا الله مشق اوس هم شته دی چې کله وباسي امکان شته دا وباس خو نه عملا خدا الله طاقت شته دا راځي دی طاقت د الله ته طاقت د الله دا بل څه او یا ما په معنا د من دی ما په معنا ده ټول برای خالینه کې ټول مربوي دي خالینه کې زمير شو ټول مربوي دا کسان دي الا ما شاء ربك مگر هغه څه الله دې مرته خماري په جهنم کې بوي په ټول اوقات کې الا وقت مشترک دي او سم خالدین کې دا یاد کنه دغه مستثنا من هو دا ټول مربوي جهنم کې مگر په هغه هغه خلق په جهنم کې نه الله دې رسول الله الا مسار او مطلب د دې علماء مراد نه خلق دي چې ګناګار شکیان دي عقیده ټیک ده عمل خراب دي دا عمل چې خراب دي نو دغه خلق دروځي الا من شاء ربك يا عصام نو بیا رب سي معترض راغی چې دا تقسیم کو شی د شکیان دي او سیدان دي نو یو قسم حکم څه شو جهنم او دبل څه شو جنت ستا په دې باندې چې دا مشاره په دا د شیطان پر هم شو او بیا به صحیح تم باندې کېل ته بیا خبر کې بدبختان به ټول عمر په جهنم کې مګر هغه بدبخت الله دې جهنم روباسي په اعتبار د اول پرې اوس روباسي او دا په شقیم شو او بیا نیک بختان به ټول عمر په جنت کې مګر هغه بد نیک بختان چې هغه پکې سعود سعود پکې شته تعارف پکې شته خو دا څنګه ټول پکې نه دي ځکه چې پاور وخت کې جنت ته تللی دا خو تقسیم کې او تقسیم خدا حاصل وي او هم بدبخش او نه بخش او د قران کو تقسیم کړي دي نو اعتراض وشي نو جواب کوي چې دا خدای او الله وي چې دا اتصال حقيقي وي یا منفصلات الجمع وي منطق بیا وي یا بتا یا عادت بیا زوج یا فرد دور بهکې نشي یا په تقسیم برابر به څه کوي یا نه کوي یا په معنا ته جمع جمع کیږي نه دا معنا ته خل ولا تستقیل شقیق زید د بهر نه دي دا زمه ما چې دوار په جمع شي د دقه کسان هم شقیان دي هم سعیدان دي هغه اوصاف د ایماندار چې دي نه فرمانان اغي سری هم شقیان دي د عمل پر اثر هم سعیدان دي د ایمان پر اثر الا من شاء ربک یا اسنا کرا او ورکی به په ټول حالات کې مگر پایو کې د الله رضا او د فعل الا ماشاء الله مرادف حالات دا مرید دی یا مرادف انت د الله مشت د الله طاقت کې اگر کړو باسي او یا خالدین دی واو او د یار راته مستثنا د ضمیر نه نو په ټول اوقات کې الا ماشاء ربک چنه اوسات اته اوسات دلته هو جهنم نو وته جهاد تلار نو بیا په سعیدو کې وسره نو ما سعیدو والا هم ټول مروي پدې پوښي الا من شاء ربك مګر هغه سعید چې هغه بدبخت د عمل په لحاظ سره ابا تیرا وزي نه هغه بدن نکیږي نه پول کې او همیشه والا څه کوي دا اول نن شروع کېږي شي دا اخر نن شروع کېږي نو خلود نه یا په اول کې باندې یا په اخر کې باندې دوه خبرې پکې شته د خلود د یو د پاره په اول کې ختم شو د چا د پاره د دغه فعل د پاره چې اول په جهنم ده نو دې د جهنم نه خلود را نه غي زکات په اول سره کې او دا غدل د پاره شو نه پاره دی باټو انتها سره نو دوه خبرې پکې نه کوو بیا چې نیک بخت اخلي نو په اول کې جهنم ته دې ته جنگ تم بلې نو د همیشه وانه یا محروم شو دا څه څه صحیح هم صحیح څه کله تم شکل دا تقسیم حاضر نشو مې دا هو ارته ما ته جمع وي دا هو الا چې مثال حقيقي یا بدل یا بدل اته دواړه جمع شي جمع شي منفصله ما ته الا من شاء ربك شو دا څوک وي مخکې ما وي هغه عمل شکو په ناري که زه ورې په ور کې پټو وکړ الا ما شاء الا ما شاء او دا بل چې دې دغه تر راځي کما خالدینو کې ټول مربدي الا من مگر حرسو ما په معنا مسو یا په اعتبار د وخت د شقاوت باندې تسلیس نه وشو او ان ربک بشک ربستا فعال تون کې لما يريد شيء الذي او شافقي والاوجه يقال اسلام ودنه من الفرد والتقدير که الله فرق جنتی لو باسي او زکی د نکي دا خپل کار دا پکې خدا اسی اعتبار دا پکې لري ومن سعيد اکثر سعيد دې مخکړي شي دلته پکې سعیدو سره یو قرات او دلته وطن کې سعیدو دي او په دې کې بیا علماء مختلف دي شاکو چې هغه خپل طبيعت نه بدبختي او سعیدو الله بل نیک وخت کوي نو ثابت په جنت کې ټول عمر په جنت کې بیا به اسنا او الا ماشاء ربک مگر په هغه ټول کې چې الله اراده نه یا استدلال راځي کا د الله قدرت چې الله قدرت شي نه زمنه کوي او ځان کوي چې خالی نه کوي همیشه به په ټول اوقات کې نه همیشه به وي مگر من شاء ربک خلاص د الله یې په اول کې زمنه کوي عطاء او عطاء ورکه شي دا عطیه غیر مجزوز ختمې دوه علی نظر جنت کی وی جنت کی الله ورته ورکړه او غیر مجزوز دې عبارت کې الا کما يربو لکه څنګه دي غلط کار کوي تاسو مشران کول من قبل مخي هغه څه کار ورکړي وإنا لمقهم من غير غير سيمون برخه دي غير منقوص كما فلا صاحب کې څه نه پکې ولقد آتينا موسى الكتاب دا تفاصيل کوي دا ټول دا مسلې مسلې شته ابن کثیر ګورا روح المانی ګورا او قرطبي ګورا او فتح القدیر شوکانی ګورا او په دې تفصیل لري ولقد آتینا موسی کتاب قسم دی چې موسی علیه السلام ته کتاب پاکي اختلاف شوی دی کپکه کوم تعلیم کتاب درته اختلاف راغی چې مخکې شي ولولا کلمه کنه یو وینا سبق می ربک مخشی ربستانا چې الله پاک عذاب مستقید دغه د حکمت غدا فیصله به خلق من شو انهم خام خالی به شک منهم فشک د قران نبی یا فشک د موسی سره د کتاب التم شک یا دلته او مرید دا شک دی چې شک په شکونو کې واقع کړو مو خیم کې دی وتی دا شک ته شکونه پیدا کوي و ان کل او به شک هر یو چې دی مسلمان دی او کافر دی ای لما لوفینهم خامخ برو کوي الله پاک رستا امان داري هر یو ته ورته ودي بوشه او ځکه چې الله تاسو په عمل باندې په دې خپل عمل خبردار سو کې به تشدید وای سو کې به تخفیف وای او لما دین کل راځي په معنی الا لما و ان کل لما الا او کل لما ظرفی راځي او لما تراری جازم لما تهرتين او لم لما لما يعلم الله تر اوسه پورې نکه لما شنو پیل غواړي پیل کم دی لم لما پیل غواړي پیل کم دی او بیا پرې لا یو جنو کې لام د قسم دی نو پدې دې کې ډېر اختلافات کې او ډېر بحث کې ډېر دا شی دی بعض یو تفصیل ځای په دې کې ډېر مشکل شي لمما شي حتی چې ورته وي دا غلط دی دې دا دې انتهایی ضرورت وبې کړې دې قرات متواتر دی او کسائی ولی زب ہوئے گم نو او علماء پا تخریج کی مختلف سکو الى اصل کے لمن دے لمن او لما لما لما یلم لمن جمع او بیشک هر یو لمن مجموعه لمن مجموعه چې لمن سو دادش او بیا حالت دا وقف نه دی حالت دا وصل له هم محمود په حالت وقف باندې لما بو وقف دی هو هغه په دې راشي څوک مال الا دی الا ليقنه او دې د ابو ابو حيان خبره کوي خپل خبره کوي اذا اصل کې ابو حيان دا لما دی لم لما دی جازمه دی او د دې لپاره د فعل مقدر دی وان كلا لما ينقص من جزاء عمله نشي کوي دې لما يقتل اوس بوله کوم شي عمل دی یا لما یلقو اعمالهم دې من تخبروي لما یلقو تر دې ورته ولري د خپل عمل بدل نه دی ورکړی شي فإن كلا او خامها هر یو د جهنم جمعونه د کافر ما لما تر دې وخت ولري د خپل عمل بدل نه دی ورکړی شي او ليوفي الناس قسم دې چې الله بل ورغي اعمال ده دي بشکل رب ستا دې په عمل باندې خبردار دی دا دې ځان دی کدا کړه روان یو زه د زمړو کني زه څه کوم دې ګور یو څه مرګ شته کښتنی نو نو قلاتی کجی جنا د کتاب پشان لم يلتفت الى غير عبد الله بن عباس کشاکوی یو جامع ترجم کی پیوی اب او عقیدہ و عمل کل برابر کی لذا کلمت جامع طول خبری پکې راځي وقت ما ویلو ربک سليمان ابو سليمان جندي ربك يطلب استقامه ونفسك تطلب كرامه ځان د مطالبه کې چې کرامت لري چې ناشنا ته پیدا کړي خلک د خپل وي کنه او رب ته وایي تین شپه دین باندې بار تقدیر دا پکې نوري خبرې ومن تاب معك او مستقیم دي شي په دې غلار باندې چې څوک واپس شي د شرک نه او ایمان سره په معیت او معیت د دې مطلب باندې چې څنګه پیغمبر خدا دی وایي خو بس هغه هم برابر شي دلته پکې پیل سو کوئی عقب دی په دې مستقیم کې او په منځ کې په منځ کې وبشر راغلی ومن تاب معك دا جمله عطف شوه په ضمیر مستقیم باندې چې واستقیم وی دا شامل دی هغه متهم نه لري چې سره سمبالمی کوي او خبر او نه کوي او ځان دولی کوي او خستکی داری په دی باندې او داری ادا کوي په عزت سره کینو سره به د دای سره نه دای ورته کی او سره دا ټول خبره ده ور بتاورس پتا مسکه او په دې وخت بیا علماء ذکر کوي وما اصعبه على الناس ايوه ډېر ځان دې رايات په خلق باندې بلکې په اکثر زمانو کې دا اکثر مایلان مقسم څه وي وی چې مایلان دي حتی رسول مایل تک تشریح ذکر رسول محبت شو جهنم ته دی نو چې عمل کې څنګه جهنم ته نه دی سیمینه د ظالم سره وي نو څنګه شم نه شم ویلې ویلې هم نشم پا تاسو ویلې شي خو دې نشم ویلې ویلې من دې منل شخصان کو او دلته په تقسیم مون کړی دی کنه زیاته ځار دي سیاست ځار شي دی دین ځان نشي دی دین په جمعات کې دی او جمعات ته ور دي نشته د وطن او د ټول غوړ خو دین نه کنه حرام او حرام مو څه پتا خو دین نه دی خو جمعات کې نه نه دی لکه د جمعات نه بهر کو نه په خبره وړي شي وې دې ګرام دی یو څه سچان ته ګوره زه د ظالم لپاره جامې ګنټم د خمار یم او درزی ما ټیلر ماستر یم جامې اور لګنټم په هل او عبد من اوان دی ودګارین کنه یو ته یې ته ظالمی لا انت منهم هغه چې پتا کوم ځای کې ستنی خاطې کنه ا ماشین د من خاطې اقصا سره مدد ما اعلان کوي څه په ظالم ته ولا جامې نه آسان کې ګران یو وما احسن ما كتب بعض الناس فيه زهري او عالم تر شله ډېر لوی عالم دی زمو استاد دی ابو حنیفه استاد دی د مالک استاد سفیان امام نه استاد خط وته محدثین استاد دی او دا کمه پکې شو او ګوره کمه پکې هم ونه امام تیمزی وایي زهري ته دا پیسې د سپکه کار کړي لکه دا پچینه دی دوه دغه اړو قیمت وسره ولا كذلك اخذ الله فضل ميثاق الله فعلوا وصف ده وعد ده لتبين الناس خلق به ولا تقولوا وعلى ان اثر ما اتكفى دي اسان تاكره واخذ محتملته او دي سپک تابار کړی دی انك انست وحس ظالمي ظالمان يريدو چې تو تر کې راځي د مولي سي جماعت نه راځي خو معلومه ځخه سلام کنه اجازه خلاص څومره آسان دی چې هغه ستاره پر کوم شي جوړ کړی په مقابل لاګي استحکام دی وران کړی او ما سره ماخذون څه ډیر زیات کې استانه رسمي چې مقصد والے کا څو استاد دین خراب کړی په ما یې ملک کوم شي تا به خطرې کې ان تکون من قال الله فيه چې الله رحم ورکړي په خلک باندې خلک غزا وسله ده ورسو خلی بغان ده راو چې موږ پرې خو خواهشات او کوسو به پون غیا جنن تدري فإنك تعامل من لا شرط له خلق معاملة چې به خبره کوي ويحفظ عليك من لا يقبل او ستا حالات يا ساتي اسرائيل لري فدا دينك د خپل دین د علاج کا فقد له سقم بیماری به نه شي وهي ذلك تخيط يالك فقد سب البيت قيامت سفر له وجه سفر شي وما يخفى الله من شيء في الارض ولا في السماء والسلام څومره خطرناک خط دی خدا د زماني علماء وکنه خط لاسو کنځل یو نه کړی چې وایي چې او دمات خبرې کړي ته خوشاله شي او ځایوي شي او شي ډیر مضبوط الله ته د عالم نه یذور عاملا چې دې حکمران ملاقات کوي وعن محمد سلمة الزباب العذرة أحسن مچ په ګندګۍ خدي من قارین علی باب هاولا چې وسره قران وایي او د خلکو دروازو له وبي خبر من دار والی من دقه یا الله پرې په پلان کې خدون دی لري فقط احب یسر مطلب دا چې الله په دې څمر کې ګناهونه کوي والعبد ان آیات محکمه آیات محکم دی ابلغ شيء في التحذير دیر ورو علی حدیث ظلم وظلم دې وي حدیث وزیر جماعت دین کی لایه او خلق د ابو حنیفه سیاسی جون چې دوی خبر په دې باندې مولانا مناظر احسن کیلانی دی وبن یو عالم تر شوی دی هغه کتاب دی ابو حنیفه تا ابو جعفر سليمان دغه ابو جعفر منصور وي دغه شپ قاضي قضات د ټول قاضیانو مشر قاضي شه زه خو اهل نه مولانا مناظر احسن پکې بیا خبرې کوي چې دا ولې نه منې د خپل او سیاسي یو دستور کړو په کار خدا وسته کړې وي دې پرې کوی دی چې خلک ما په پیسو اخلي او دا بیا کې خپل مند کی کار زما په خبرو نه کوي او چې کله وسو ته میراث دا خبره چې دا بادشاہ زما خبرې وایي پښتا نه دی قبول کړل بعد دا پکې بل واسطه ګورې نیکان صالحان دي کنه اړیدا نه کوي عثمان بن عفان حضرت الله بن عمر ته وی چې قاضي شه هغه قاضي کېږم نو یو تاخو به قاضي اطلاع می قاضي شو خو زه قاضي کېږم نو امواب نکا نو قضا ورته ډېر وخت خلکو قضا ځان نه کوي چا ځان لیونه کړی دی ما تر کتابو هغه ته ویلې شي بستان العارفین نو یو سړی زبا واده کومه خو دې د سلو سلو ته پوسو یو کوم نه تاسو کړی یو پاتې شي کله نه راووت شان تاسو کوم دنه کې اندنه ورلې یو خو لیکل نو زما سار وختي خو چې کوم څه مخه راځي نو تاسو یو سره چې ګوري لیونه ولاړ تانټه مو ته تانټه ولګه جوار هغه سور دیو کشي شو کشي شو دا چې وباسي اصل روان دی اصل مونږ خدای پاک ما هو زه مسجد ته اوس خو نه غواړي هغه ما په فیصله کړل ورته وی چې دا اس دی ودروا یو تاسو نه کوم دې خو دې نو اس دې برته وی سګی نو واده سره واده واده وی خري دې قسم دي ها یو ستاره یو پتاله یو ستاو کله پتا لك وعليك ولك وعليك هلکه اصلي وروا زه پوره شم زه څه کړم په اصل خو شي نو دا لکه په کومه وي چې ګلي خزوي واده کې او ستاسو دغه تعلقات دي نو لکه شو او چې خزوي او پندې بچي وي زبر خاون یاداش هم کې بچي به یادي خوراک څخه باغوي او بوج په تینه علي بچي اچھا کونډه بچی نه کو ستاسو ته ځخو یلا کړه او کني واله کړه الکه ته خلک یې ته باندې کېږي تاسو ورې شي څنګه یې ته ورې ویل یې ونه نه با تکری کې خیسه مرشه یې او په تل شي دا پخا دي کو نو اوس دا نو تاسو مچ خلک قاضي ولسی بیا وکیل ته زما اوس نه وکیل ته نو خو رشوت ورکوس ما قاضي ته ها چې پیسې نه کوم چې بیا رشوت راکړي کنه پیسې راکړي تاسو به دې مسله پوه شئ خو خلکو دا کار نه کوي ښا خدا مونږ ورزو دا دې قبلو نو په دې وجه قبلو چې مونږ کې څه کنه ولا ترکم الذين ظلموا ظلموا کوي ټول ظالمان غلدي دا کمار دي استخاري هر یو چې ورزي جو تک شدي ولا ترکم الذين ظلموا فتمسكوا الله وما لكم من دون الله من اولیاء استغفارا سوا د الله دوستان دا په تاسو مرن شي ګره واقيم الصلاه امور مستعان ودرو منځو هميشه طرف النهار سهارم کوا او ماجګرم کوا سوګي تر پیدا دي سوګي ما خام سو او سهار شو مسبخی ما خام شو ماسخوتن شو او د وتر مونږ شو دی جمع شو وذر کوم ان الحسنات بیشک نه کوي یذن السیئات لریکي بدول دی حسنات فرض نه هم کېږي شي او عام هم کېږي شي او حدیث ته پنځه منځونه جمعه تر جمعه رمضان تر رمضان اخري نهار نه کی او دلته پکې د ابي یسر خبرم کوي دی زنانه خپل کړی دی خپل شي زغړي دا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ترد النذور ولا يأبى العذر دا دې پکې دي بیا چې حسنات ولګي سیئات درې کوي نو بیا پکې راځي چې قران هوی ته تیو کبایر ما تنهونه دا غټ نور ساتي نو وړي بلې کوي وړي خاصي بلې کوي نو دا پکې نو څو جواب دا کوي چې ان الحسنات هم سیئات او چلته ان تستنبو ځان ساتي دا تاسو نه شو کتر مرګ پورې نو آیا به سیئات درې کوي دلته حسنات متصل متصل لري کوي او چاوي دا مطلب دی چې د پنځو منځ خیال ساتي نو دغه به کوي بدل شي ګناونه بدل شي او یو د هغه کبایر مسله مصری خودل د چې پنځو منځ کې نو کبایر باندې کې دا به وتره او دا نه پس بیا به سیئات لري کوي دا ټول خبره وکړه ډیرو ګټ بحث ته دا یو بل بحث وشو او ذالک دا چې کوم تیر شو نصیحت ته لپاره چې قبول کو پرې پوښي ذالک ذکا واصبر صبر کو په تکالیف علا مشاق امتصال ما کل فيه په تکلیف د هغه کتاب یاسو او الله نه راکړي ثواب د عمل کوو فلولا کان قبول ولو په قبول کې فلولا تزول دي خفزول دي ولدي ورشي په قبول کې باغ زمانو کې مرد زمان اهل زمانہ من قبل كل انسان مخري من بقيه خواندان د اخيارتو بقیه پاتې کېدو ته وایي نو خواندان دي د باقی غای د عقل د غوروالی خواندان د غوروالی ترجمه حاصل شي خواندان د غوروالی خالمان خعلما ینهوی پسات خلق وندو د پسات نو ګل نیول شي په مخکنو خلقو کې چې دا علم خواندان او د کوی خواندان او خلق د پسات نه منکړي په مکه الا قليل من الذين منهم مگر لږ هغه شانه چې هغه پکې پاتې شي ډیر لږ دا په توسو په نیمه اغا تابیشی دی ظالمان ما دا حق مال دول اتری گوز دو خوشحال کچی پیلی بائی گی او دی مجرمان جرون بے کول وما کان ربک الفکورا لگا رفسات حلاک کل لگا دی ظلمین تو وسط ظلم سلا واهلها مسلمون پلاس حل کیس داغی باشندگان دی خواہ عمل کون کی او اللہ دی خور ظلم کر اللہ بظلم کر او خلق بخوی ولو شاء ربك استاد رب دې خلق به ګرځو ټول یو امت په حدین باندې خدا دا الله یا دنو ټول په جواب په هدایت یا په گمراهی دي کړی ولا یزال المختلفین همیشه په خلق اختلاف کوي الا من رحم مگر هغه چې الله په رحم وکړي ولذلك خلقهم او د دې لپاره الله خلق پیدا کړی او لذلك خلقهم من يكون شي سره سو کوئی لذلك د دې اختلاف لپاره نو اعلام دا عاقبت ته انجام دا دی اگر چې الله پیدا کړی حکمت په پیدا شوی عبادت او انجام دا شو چې څوک عبادت کوي او څوک نه کوي د دې اختلاف د فارې بل کې دا لام دا انجام دی په دې پوښوي او دا مې له دې دوار د فارې پیدا کړی او کته چې الله پیدا کول خو تخپل پیدا کړ بیا نو مخکې موږ خبرې کړې الله چې پیدا کول کوي د ارادي تابع وي او اراده به د الله د علم تابع وي او علم به د الله د هغه معلوم تابع وي او معلوم د هر سړي چې کوم دی د شاله لپاره خیر او د شاله لپاره بد دي او په خپل استعداد په خپل دغه نو اله خط الله تابع د اراده اراده تابع د الله د څو د علم او علم تابع د معلوم او معلوم کې ما او تا چې یو نه پدې کې یو قسم خود مختاري الله طاقت راکړي دی مشاهده شوی شاید رحمت ته پاره ګل کړی د الله حکمت پکې رحمت او خلق رحمت باندې پسند کوي دا پکې وایي همیشه د پاره خلق مختلف وي په دې مضمون کې او پر شوی نه وای نه درستا چې دا کوم با جهنم او جنت او جن انس ټول دا اعتراض کوه جنت دکې جهنم دکې د جن او د انس نه دا مطلب خلاصو چې دا ډول به جهنم ته ویږي او تجربه کې جنت هم پکې ولري دلته یو هدایت سوال مشهور تغاله کې اخبارات د کله ټول پرې خو جنت کې او معلوم ده ایتونه اخبار معلومه ده چې ته جنت ته څوک دوزخ ته نو دا لام پکې الجنه ولسکي دا نافرمانات مراد دي قاضي بيزاوي چې د جهنميان مراد دي لام راحت او د نور مقاماتنا یا د اعراف صلی الله جهنم من کاو منتبکا الى اخره دا هم خبر شو بیا اجمعین صيغه د جمع را او جنجین نو انس کوم دي دا خو دو دي نو اجمعین پکار نو دا خو تسنیه نو پکار جمع پکار نه بلکې تسنیه نو وايي په اعتبار د افراد د جنو د انس باندې جماعت دی وشو وکلن هر یو دغه ډولنا نقص عليك تاسو شي کې دې شي هر یو بیان پتا مانی من انباء رسول کې سید رسولانو ما خبره نثبت به فؤادك استاد دې مضبوطه وو چې دوه پیغمبران هم دعوتونه ورکړي دي هغه تم تکلیفونه ویلا شي دي لکه ما ته ملاوي کې نو دا هم دا هغه برداشت کړې تم برداشت کوه هر قصه کې فائدہ ده او هغه تاسو په قران کې الحق هغه خبر ثابت دي او نصيحت او ذکر او یاداشت په ایمان دارو وای په هغه کې ایمان وروړي عمل کوي په خپل ځای علامه مکانتکم علی جهتکم محالکم په خپل ځای باندې او موږ په خپل ځای باندې عمل کوو انتظار کوو د مصیبتونو زما خلاف او استاد د خلاف انتظار کوو والا غیب السماوات فقط الله ثابت دي په خبر د اسمانونو د زمکو كله طول نستا خبر مولت دي او دا دي نفعبده بندگی دا الله کوا وتوکل علی په ټول معاملو کې الله باندې اعتماد کوا والتوکل علی کل مدلول كلها الیه وما ربك نرستا به خبره د هغه نه چې کم خلق کوي بدل بور کوي سورې یوسف یوسف تعلق خلق وي د غیب السماوات سره لګي چې فقط الله د غیب السماوات او الارض بل چاته نشته دي یعقوب علیہ السلام تنو یوسف علیہ السلام ته حالت نو د سر چې شي دا ټول پکې نه کوي دغه په دې صورت کې بدام راځي یعقوب علیہ السلام به وي چې خالص الله لارس دي په الله اعتماد او خبر ومر شي نو د دې ما کول سره مناسبت پرې غیب السماوات باندې او په توکل باندې هم دي دې پکې نور لیکي وې د مناسبت ما قبل سره تیر شي کې د پیغمبرانو باندې تکلیف لري پتا به هم راځي او بیا وایي د خپل نه راغله دي یوسف علی السلام ته هم د خپل روم راغله دي رونو خرڅ کړي دي رونو په بیا خرڅ کړي د پلان په څنګه کړي دا پکې دامين شي مخکې ورشي کو بشر نه به اسحاق او من وراء اسحاق يعقوب د اسحاق نو يعقوب دی او د يعقوب په نسل کې دا تعلق لري اسقو دا چې یونس اول نازل له يهود د یوسف په دې وجه من دا مناسبت وي قران نازل شو په سمن په تلاوه على سبب زمان يا رسول الله کوم قصه وکړه دا قصه تسلی ورکړي پیغمبر لره چې ستاسو خپل قوم څخه یوسف اسلام ترونه کړی سو کو یو ته خبره کوي يهوديان او پیغمبر خدا سره خبره کړی دی یعقوب علیہ السلام خبره زاغي په جواب کې مختلف سودا ته اوس کې چې دا يعقوب عليه السلام په وسیله په مصر کې لاول پلان کې سودا په عراق کې بیا له فلسطین ته مدامي ته څنګه راغلو دا چې څه پکې راځي نو توحید مسلې پکې هم دي د عبادت مسلې پکې هم دي هر څه پکې الف لام را تلك دا چې روان دي آیات الكتاب دا د قران آیاتونه دي یا د سورۃ آیاتونه دي او تلك ورته وایي صيغه د بعید د پاره د مرتبه په لحاظ سره المبین چې واضح دی کدا مبین ابان مبین لازمي کې واضح اکه متعدی کې واضح کون کې واضح کون کې نو دا حتم کوي ان انزلنا قران عربيا موږ یې ګرځې تا ته قران په لغت عربي په اعتراض وکړي چې په قران کې بغیر عربي الفاظ نشته څنګه ته عربي وایي نو جوابونه مختلف دي دا موږ ته غیر عربي وایي دا عربي دي دا الفاظ مشترکه دي یاري شاعر چې هغه عربي نه دي خو طرز عربي دی یو توي الفاظ عربي بل توي طرز عربي نو په قران کې عجمي شته یوسف عجمي دی ابراهيم عجمي دی الفاظ عجمي شته او دغه شان ته طرز د عربي دی ترکیبات د عربي دی وایي په خبره باندې پښتو وایا پلان کې راغې پلان کې مخ کې وایا پای او کله پسې ورسته وایا او چې عربي وي نو جاء زيدون فعل مخکوایا مفعول استه وایا دغه په کې قرض عربي دی چې الفاظ عربي دي او د الفاظ مشترک دي نن لګل د قران په لغت عربي او دلته یو بل مثال دا چې ابو حنیفه رحم الله ته منسوب ده ک یو سړی موږ په غیر عربي باندې کوی کول شي کړی شي ویلې هغه ویل شي هغه خلک وی د خپل خبرنا امام ابو حنیفه رجوع کړی دا خبره او بیا په عرب کې لیکي عرب درې قسم دي عاربه و عربه او الخلص او بیا پکې متعربه ځان عرب کړي لکه د قحطان مثال او مستعربه تر خلص هم ندي په دې پوښي او اولاد اسماعیل دي مختلف نو په عرب کې یا قبایل شروع کړي او دلته نقل کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه امام ابو سفنا کرا تکلم غیرها لما استاذ عربی ذی بحاجته او بیا حتی روی امام انه جواب تقیتا او دا بخانی خبر دی مخی فارشی دی دا پکی بیا راضی ما ملخصه حرمت تک رابط قرآن بالفارسیه دی وطن کی اوبر مسئلہ ما په خپل باندې قران درې ټول په اردو شعر ټول په اردو عربي سره نشته وې دا حرام دي دغه چې پاتې تحریفات راځي بیا او بیا راځي شافعي او غیره وي په قران کې غیر عربي شوی دایمن بیا بحث کړی لیکن جواب یې الفاظ شریک دي کله کله بوایو چې پارسیم پکشته دي حبشیم پکشته دي لیکن پکشته دي ځکه چې مخکې موږ وایو قسطیس کوم نه په رومي کې عالم ته وایي دا غیر عربي ته کوي کله چې وایو کله وایي قسطاس کله ته وایي دا غیر عربي دي دا څه پکوي خدا الفاظ مشترک کړو یا به قول عربی کړو دا یو بحث من لګره قران مجید په لغت عربی په یو کې ابن کثیر ګورا دا الله غت کتاب دی دی او عزت مند پرشتي په ذریعہ باندې یو عزت مند پیغمبر ته راغلی دی او په عزت مند لغت او مطلب پکې لعلکم تعقلون دې لپاره تاسو ځان پوهه کړئ تکتم معانی و تحیط ما فیه من بدائع او تستعملو فیه قولکم پوه بشي اذا طاقت انسان نه بهر دی او ځان پوهتن کې وایي پوهیږي په خبره د قران ترجمه باندې کې ها سره خرابي پخانه بداوه زما زمانه خو نه و او زمونږ مخ خبر کوم دي بو زما زمانه کې مو ما تل ستري نشان آیات براغه پته کې ترجمه یې مکه په دې څنګه کوي ښا ترجمه یې مکه دا اصل کتاب وره او دا آیات ترجمه مکه آیات ترجمه څه نو قران سره لعلکم تحفظون لعلکم تعقلون پکې نشته دی ګوره ځان په وکړه لعلکم تتبر تدبروا پکې نشته دی لعلکم تحفظون اسیا دوا او په ترجمه سره نه پوری لعلکم تعقلون دا د مليان کتاب دی او الله وی ما امر درې کړل دا هم وینا بعث في الاميين رسولا او منهم تقول امي دي وینا مليان کې ویل مليان بیان وکړي یسا ټول خبره ګډه وړه وای ناراضي ناراضي کله څه ولنه چې ناراضي ما کړه نه نو څنګه یو دغه وای غړي وړي دا نه وی وی نه راځي نو وی چې دې ترجمه باندې کې دی خواله ورزي لعلكم تعلم نحن نقص عليك زه بیانو پتا مې احسن قصص قصه قصص بیان کوي لشي او قصص مستر دی د په معنا د مخصوص زه پتا بیانو خو بیان مستر معنا کوله او معنا هم کې شي چې مضمون د قران مخصوص دی او دا خود کړي چې په دې کې توحید سبق هم شته دی په دې کې د عاشق معشوق خبرې هم شته دی په دې کې د عصمت او د پاک دامنی خبرې هم شته دی په دې کې د خپل او تقلید دا ټول خبرې پکې دي بما اوحینا په دې حدیث متواتر ده د دې قران وې دا احسن ولې دی حافظ پکې کینه کوم کې روح دا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام محسود پکې دی مالک پکې دی مولوک شاهد پکې دی مشهور عاشق پکې دی معشوق کیف پکې دی ازادول پکې دی قاصلی پکې دا ابادی پکې دا ګناه پکې دا معاف پکې دا فراق پکې دی وصال پکې دی بیماری پکې دی صحت پکې دی سفر پکې دی او نازل دې پکې دي سپکواله پکې دي درواله پکې دي او دا د پیدا کوي چې دا څه د قضا الله نشري اذ قال یوسف یاد کا وخت یوسف علی السلام ویلې یا ابي خپل پلان دار اسحاق یعقوب علی السلام یا ابتی وقلا یا ابي ودا تا عوض چا بیان دا تا او تانیت لتناسبی ہوا چهر یو حروف زیادت دی انی رأیت احد عشر قرفا ما ولل یو رسول یو رسول اول تستور دی او تستور بیا مطابق دي په نوم باندې والشمس والقمر او نور سمو د نفس مو ترجمه خلک کوي مور او پلار ته نه ځای نو مخکې ولدل ابيان ولدل څنګه ولدل په داسې حالت کې چې ما ته سجده کوم بیا وای نور سمو ته بیا عقل دي مستاجدون صفات ته چا ده دا خو د عقل دی او دا هغه نه پس بیا دا کار کړ ان شیطان انسان بلکې شیطان د انسان په دشمن واده په دې کې ابن کثیر نقل کوي چې کم یو کار کول غواړي نو پټه کاوه چې خلکو مخکې دندورې موها غلي غلي کوان مقصد ته ورسېږي اګه دا مخکې نور وهلا نو قصه به خراب شي دا حدیث پکې موږ درس سره څنګه نقل کړل وای حدیث پکې شته استعینوا علی قضاء الحواجب باکمالها فإن كل ذي نعمة محسوب مدد حاصلوي د خپل حج پوره کول باندې پټولو لکه هر خاوند نعمت شي هغه محسوب دغه خلق کینه کوي ومن هذا يؤخذ الامر بكتمان النعمه حتى توجد وتظهر یو کار روان دی لا شی نه دی خلکو مخکې مو آیا سو غوړي خبر شي دا هم پکې روا چې پټ ورو مخکې مواله او شیطان د انسان دشمن دی واضح په دې وخت ابن کثیر نقل کوي چې رونه د یوسف علی السلام پیغمبران دي او کنه وای نه دي په دې وخت روح المانی نقل کوي دی او کنه وای نه دي په دې وخت کې زمونږه یو مسله دا مو تاسو مخکې ما ویلو چې علم غیب خاصه ده الله پاک ده او مړي چې کله اوري نو هغه اور چې الله وترسي بعد خبري اوري چې الله وترسي هغه اوري په تور ذکر شهادت دا نو دوه مسله او یوسف علی السلام پیغمبران ندي دا پکې زما مقابل ته دا ویلي سلورو مسله کوم شي خیر علم غیب نیکان صالحان ته حاصل لري څوک نه مني هغه معتزلي او خارجي لن جواب ده او غیر الله ته چې استل دا پکې جایز کار دی کوي او په دې کې ثواب پکې دي څوک دعا کوي څوک نه مني دغه معتزلي او خارجي بیا وایي یوسف علیه السلام پیغمبران دي څوک نه مونږ نه غلط سره دي بیا وایي د موسی د یوسف علیه السلام او دای د عزیز مصر د خدي چې هغه راعیل ده او یا زلیخا دای نکاح شوی دی څوک نه مونږ بس نو په دې وخت کې موږ مولانا شمس الحق ته خط لګلو هغه د ذکر دي ومنهم من بارك ذلك القرطبي بكثير قرطبي غوره نه هم جلد 127 او ابن كثير 470 صفحه د صح مخالفت په دې وخت کې مولانا شبیر احمد عثماني هم نقل کړی دي چې هغه پیغمبران نه او بیا لاهین روان دی محمد اسحاق خبره کوي لقد اجتمعوا الى امر عظیم من قتیل الرحم رشتہ کټ کړه لار خفه کړو معصوم سره رحمت ونکړو او د مشرق قدر ونکړو چې پیغمبر دی حق توارد او بیا روان دی روان دی او بیا هغه نور سوي د سوي نو من دا وایو یقتل الله لهم ورحم الراحمین فقد احتملوا امرا عظیما په دې وخت مولانا شبیر احمد عثماني دقه د ابن کثیر خبرې او د ابن تیمیه خبرې نقل کوي او پیغمبران ولې دې غاړي خلق دي دا هم او دا هم دا پکې ویل دم د قسمی دي وذكر الشيخ ابن تيمية في مؤلف له خاص بهذا المسجد ما ملخصه قرآن و لغت و اعتبار کی خود یوسف لیسو بی انبیاء نشی پا قرآن کی نبی پیغمبر خدا نا نبی صحابی نا چی خبر دے چی اللہ پیغمبر کردی اصول چی حجر پیش کئی پا اثبات مانی پا وقرا و نساء اثبات کی اولاد اولاد یعقوب انصاب انہو لیسو مراد نولاد نسل بل زرطو نسل کی مراد دی دا یو وګت بحث کړی نو دا پکې راو نو مولا شي بل حق په دې مسائل خل خل کړی مختصر خدا اصل کې خبر دا ده خو دې وطن کې خو دا مسلې دي السوا وکذالک یستمیک ربک دقه في لکه څنګه ستا انتخاب غیر چې ورته وته رب مستفیق او اختار النبوتی یا خلک ورسېږي کوي یا دا خو د تخار کړو دا مې خسته خو دغه څه وستاره په انتخاب کوي او يعلم خيبه تا من تعبير احاديث تعبير د خوبونو تعبير من تعبير احاديث رویا دا اخبار غیبی الله پیدا کوي دا په علم اعتقادات پر بنای ويتم نعمته پر وخت نعمت خپل د دنیا او د آخرت پتا باندې پیغمبر باندې کی نعمت بدر کی حکومت د دنیا باندې کولای شي وعلى آل يعقوب فآل يعقوب باندې مصیبتون نه اخلاص کی بالخلاص من مکاره په حق یوسف ما لخوا په حق آل يعقوب کې مراد زامن او زامن زامن او بیا د آل بحث وشي چې آل ستویل شي نو په دې بحث کما اتم على ابويك لك څنګه چې پوره کړی په مور پلاس تمن مخکې ابراهيم اسحاق یو پلاس بل نکش بشک رب ستا علیم فلوی حکیم حکمت والا اوس قصه بیانو لقد كان في يوسف اخوته خامخا موجود في يوسف عليه السلام کې او په موږ کې درونه مراد د هارون شو وذهب جمع چې د هارون دي بنو الله ته د پلان نه دي او د مور نه دي د دنیا نه سکرو دي آیات قدرت نخوی رسالین پار هر تپوس کونکی تپوس کی تحقیقات کی پاو کې دی یوسف خامخ یوسف اور دارا چې بنیامین دی خالص دغه ورته د مو پلان ډول احب الى دنیا خو دې پلان زمو ته منا زمو نو ځانانی او دې په جوړ یو دې سره مینه ونحن نصبا موږ جماعت یو موږ یو ډله یو طاقت له په خدمت باندې هر څه کولای شو ان ابانا لفي ظلال مبين بشک پلان زمو په غلطه ښکارا کړی ونحن نظلام نظن ابناؤه انما كان هو انما كان اجتهاد داوی دا څنګه چې اجتهاد ته د اجتهاد خطا شله مجتهد قد يخطئ او يصيب اگر پیغمبر اعتراض دا نه چې مؤمنون مؤمنان دي لا پیغمبر هم وایي نو څنګه وایي چې دا هم غلطه نو منه خطا اجتهادي خو کوي کنه مخکې ما تاسو سویلو زاستوي الحضور عن الطريق السوي دنی غلای لکه کېدل عمدنی سهوندی غټه ګنا وړه ګنا ټول پکې نه پدې کې څه نقصان نشي چې موږ مخ کوو به زید زیاد وي او را تیاد وي په خپل پوښ نو خطا او خطا دې ولې سره زیاته نه ده او دا ذکر زیاته نه ده چې په دکې یعقوب علی السلام پر خپل ځکه سو نخې د خوان کتل مخایم خیر بالمهد ينتقو عن ساعت جده پزانګو کې دې خبر ورکړي د نیک بختای د چانا د خپل جد د خپل بخت زما بخره اثر النجابت ساعت البرهان د نیک بختي دای کړي کارن یو خیال رنگان دا ټول خبرې پکې اقتلوا يوسف قتل کوي یوسف لره سو کوئی دا یو سره دی د بل نه او دې دا خبر ظاهرا ده او یتره ورزن یا یغرزه پزمک کی اتره باندې شی وی قابو یخلق مزاویکم ځان له بشتا په مخ پلاس تاسو او شی پتا سو پس تاسو نه قوم صالحه بیا به توبه سي کی خیری او بیا وجود کار صالح صالح بیا مدینه کوي دا مخړه بیا منه کوي نګور دې موږ امانا پشان دې یوسف خیال یوسف وإنا له لاسون خدا د خیر لټو کیو چې موږ څه کوو د لپاره خیر لټو اصل معنا غدن ویلې د سبا زم سرا يرتع وبصري يتسو في اكل فواكه په دې غره کې نیوي کنه ان په دې وطن کې دا غزان په کې چرته وي چرته په کې انځان چرته وي چرته په کې دا موت کوي او هغه په کې مختلف قسم نیوي خلک خوري راته ترې دوته وي ويلعبو لوبي بکو من دی وو دی بل مخی کیږي به ول انتظار غشي بولو چې د دشمن د وجلو لپاره سره کې ماهر کی او عبس نه کعبس یوسف علی السلام لا و یعقوب علی السلام مقدس نو کول انو زامن دا پکې بیا شوا شامی ګورا هغه د سورنجان وغلی پندوس یو ته پکې نه کړ نو کو پندوس وهي عورت کې نه کار کې موږ نه پکې نه خراب دي بیا لوز نه کول شي كان تحقين الجواب من غير قصد خبر نو خو نه غهنا او حديث راځي البلاء موقع من منطقي چې منطق وای نو مصیبت سره راځي کدا خبر نه کوي د مصیبت نه والبلاء موقع من منطق ده خبر سره وانتم عن غافلون او تاسو به خبر دې بل تلاسي تاسو به خبر نه دلته لیکي څو ویلا کوه په درې پرسه خو یعقوب علیه السلام نه کنعان درې پرسه پرسه درې ملي نو درې درې درې نه